په دریو طریقو سره د هغه بیان کو اول لار ورته جوړولا لار سمولا د دې لپاره چې خبره منل آسان شي د قران کریم مقام بیان کو د دریو ډلو د مثالونو بیان وکړو وکنه کانو کې او انعام والو کې ځان شماري نو دا د توحید مسله ومنه د توحید مسله ومنه او داعی ته هم تمهید دی چې کم کس دعوت ورکي هغه ته وایي چې ته خو بیان کوي خدا شل آیاتونه اول خو وګوره لتكون على بصيره چې ستا چې کمندنو بصیرت شي او عقلمن شي چې زه بیان وکم نو دا څه نه دګینی چې مال وخلا غاړه ته هارون اچي خدا یقین پوخ کا چې ځنې خلق به منی او ځنې به نه منی چې داغه د وجه نه خلق تقسیمېدل او هغه کومه ضروری مسله ده چې قران کوي او داغه د وجه نه خلق کامیابیږي او څوک چې داغه نه انکار وکړي نو هغه ناکام شي هغه کومه ډله ده هغه کومه مسله ده کوم انقلابی आवाज ده نو هغه ذکر کوي یا ایها الناس عبدو د دې ځای نه دویم باب دی سلوختم نمبر آیات پوری پدې کې اول مسله د توحید دا پاغي باندې پنځه دلیلونه بیا رد په منکرینو باندې چې څوک په قران کې شک کوي او دې داوا کې شک کوي نو پاغي باندې رد او د اعتراض او د شبهه جواب دا تیشتم آیات نرستو په دویمه طریقه دا مسله بیانې په طریقه د انعامات باندې خلق دو قسمه یو علما طبقوی او بل عوامی علما چې وینو دا دلیل غواړي عوام چې وینو هغه په احسان باندې احسانونه او انعامونه چې او تمخه ته کې په هغه باندې هغه خبره خمني هغه باندې خبره ذهن تفکوزيږي نو اول دلیلونه ذکر کړي او وروسته بیا څلور احسانات ذکر کړي عوام احسانات دي چار سو په کې سوچو کی نو آل انسانو عبد الاحسان انسان چې نه د احسانات غلامی ناغه بیا منلو ته تیاریږي چې احسانات وته وای اول مسله د توحید ذکر کړي خدا ولنه اعلان دی نو اعلان عام ذکر کړي اولنه اعلان دی د قران کریم आवाज چې دی او د قران کریم صدا چې دا نو دا عامه ده یو تن پورې خاص نه ده په یو علاقه پورې چې کمندونو خاص نه ده بلکې دا چې کم ده نو ټول جهان ته یو شانتی ده یا ایو الناس اعلان عام دی اعلان چې کمندونو هغه عام ذکر کړي الناس نناس چې کمندونو یا مطلب دی ناس چې د نوس نشي نو د خوځیدون کی په معنا باندې او د حرکت کوون کی په معنا باندې دا پیریانو لوم ورزي او انسانانو لوم ورزي چا په اراده باندې حرکت کوي او کناس د نسیان نشي د هیرون کینا نو په عالم ارواح کې دای سره وعده شوی و نو دای هغه وعده را کړی دا نو یا ایو الناس اے د وعده هیرون کو وعده مه هیروي یا ناس چې دی نو دا د اونس نه دی اونس محبت ته وایي انسان هم یوازې نه خوشحاليږي د چې د خپل جنس ملګرو سره وي انسانانو سره وي مدنی او تبع دی سلم شریف کې مراغلی دی چې انسان مدنی او تبع دی د چې کمدنو د خپل مزاج ملګری او د خپل جنس والچی نو بیا خوشحالي مطمئنی نو اولنې ظاهر کې خطاب انسانانو ته دی او پیریان ور سره مراد دي خو چې کم ښکاری نو خلک هغه ته خبره کوي لکه سړی بیان کی وی محترم او حاضرون ورونو نو دې ته خو خويندوم غوږی خېلو سپیکر باندې یا خلک کوئی درس کې ډېر الکان شرکت کوي یواز الکان خو نه کې جنکایم کوي او زنانو هم ډېر خواري کوي الله دې ولا اجر ور کوي او الله دې ولا هر قدم دې نیکو تل کې واچي هغه درس لرازي خو خبره خلک هغه چاته کوي چې کوم مخامخ کاری مخامخ چې کوم کاری نو هغه ته خبره کوي نو انسانان مخامخ کاری او پیریان کاری نه نو دیو جن خطاب انسانانو ته کوي نور ور سره پیریان مرادی یا ایها الناس عبدوا ربکم او بدو ربکم د عبادت وضاحت مخ کی یا کنا عبدو کی شیو نو عبادت خود مکه مشرکان هم کاو منزونه کول حجونه کول او نظرونه به کولو خیراتونه به کولو نو دا څنګه وای چې او عبدو ربکم هغه خدای عبادت کاو اصل کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی قران کې چې عبادت حکم راشي دا غینه مراد یوالی په عبادت کې مکی مشرکانو عبادت کو خو یوازې د الله نه کو نو هغه د الله هم عبادت کو خبره د بی او د هی وا مونږ وایو چې عبادت صرف د الله او کوي هغه وی مونږ خو د الله هم عبادت کو یعنی ورسره د نور هم کو او د الله هم کو نو خبره صحیح نه وا عبادت کوي صرف دی او الله کوي نو خبره د بی او د هیوا هغه وی هم الله کی بی عبادت کرتے ہیں او مسلمان وی نا الله ہی کی عبادت کرو صرف د الله عبادت کوي او د بل چانا او جنگی مساله داوا انبیاء سره جګړه چې کوم دا نو په صرف عبادت کې نه و چې ګینینو مشرکانو د الله رب العزت عبادت نه کو جګړه په وحدانیت کې و په یووالي کې جګړه و چې الله یو نه غاڼو الله رب العزت عبادت کې خاص کونه دغه مسله کې جګړه وا لکه سورۃ الاعراف سورۃ الاعراف صرف دا الله رب العزت وانا زارا ما کان یعبد آباؤنا او پریک دومنگا غا چی بندگی کئی زمنگا مشران خلق نور سیزونه پریک دو صرف دا الله عبادت کو سورۃ بنی اسرائیل کې موي وای یشرک به تؤمنو دار دی و جنا چې یقینا الله اذا دعی الله وحده چې کله وراو بل ان شاء الله یک کی आवाज نو تاسو به انکار کو وای یشرک به تؤمنو او کی صدر به جوړ کړی چې الله سره تاسو به بیا پاغي یقین کو پاغي و چې کله نو تاسو یقین کو نو اصل مسله چې وا یاره یو څه ما غو کړه مساله اوس چې کمندونو شروع کړه چې ځانې را کوزي کړي او چې کافر مساله کې خبره دا چې ته شروع کې چې میر علی بابا چې کمندونو په دیوال سور شو او مارې کروړه کوي چې زبچې تفاسو او دیوال ورمنډه کړه هي وا هیوزلی بیا وای را ډیره مزه وکړه او جدا ته وای چې شمس تمریز بابا انور را کوس کړو په ملتان یو نه زکات روان کړل دی ویره خو کافر مسله وکړو خوان دیو کو ډیر مزیدار یا تباشرون تباشر الفرحانی ای بیا خو خوشالی ای والله ما شم روای حدینین اعیت یا زکمتن طبیب زمانی او دا لخت او سره د جوړ را خلاصې یې رااله انو یو والله ما شم او روای حدینه آیه تیا زکمتن طبیب زمانی قسم په خدای وی کدا الله د دین نه سره خبره هم مړه چې دا دین په کې لاسته وی آیه تیا زکمتن طبیب زمانی یزو کامی ډاکټران د زمانه رستډی کړو ډاکټران د زمانه دې ستړي کړل تر توحید د خوان نه خبر نشوي نو اعبدوا ربکم مساله د دیوا او د عبادت اقسام امخ کې مونږ ویلو ټول اقسام د عبادت پچالي الله لي سره د اطاعت نه غلامی او قانون دا وند چای دا الله او بدو کی عبادت جامع ټکه دی یو قران کریم زری ټکی داسې دي چې هغه ته جوامع الکلم وي ټول دین هغه ترجمه کیږي ټول قران هغه ترجمه کیږي سالم حدیث و ترجمه کیږي یو دا غینا ټکه د عبادت ته بل دا غینا تقوا ده بل دین دی بل اسلام دی بل رب دی بل الہ دی دا ټکی داسې دي چې دې ته ټول دین سکیږي راجمه کیږي خالص د مړو خبروم نه دا خالص د ژوندوم نه دا زنو خلکو لیکچررانو هغه باندې دا بل طرف غالب شوی وي نو ټیک ته تحقیقی خوي خدا بل طرف بالکل نظر انداز کړی وي دا د حکومت او دا طرف په غالب شوی وي چې سیاست کې و صرف د الله منی د بل چا بنه منی نو عبادت صرف دغه معنی کوي چې غلامی د الله دا او قانون د چاره دا الله دی دا بل معنی نه کوي نظر نیاز منخت را مدد شویل قسمونه کول دا معنی بکی نه کوي دا دواړه بکای اوم به چې کمندونو د قبور د عبادت رات کوي اوم به د قصور د عبادت کوي رات کوي اوم به د مړو د عبادت رات کوي اوم به د ژوندو کوي د ګډو د بوتانو د غوخه ځکه تربیت د الله منی د بدن نو چې د الله تربیت منی نو عبادت په صرف چاله کوي الله لکه ځکه د رب ته کراوړو چې تربیت د الله رب العزت کې نه عبادت په صرف د الله کوي دلیلونه به ذکر کوي پینځو اولنې دلیل الذي خلقکم هغه ذات چې پیدا کړی تاسو نو چې سټې می پیدا کولې نو هغه ټیم مو سره شریکو هغه ټیم مو سره معاون او مددگار وو هغه ټیم څه سفارشي وو هغه ټیم دې څنګه مشوره غوښتي و نه نو چې بعد چې سټې می پیدا کولې نو هغه ټیم چې کمنو هیڅ شریک وي صدر نو او چې رست تل وی شو نو تا شریک وي صدر پیدا کړل را جوړ دې کړل نو اولنې دلیل الذي خلقکم هغه ذات چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلکم او هغه کسان چې پیدا کړی دي پیدا کړی دي هغه کسان من قبلکم چې تاسو نه مخکې دي دویم دلیل ستانه مخکینی چې دین هغه پیدا کړی دي دی کی لطیف باریک اشاره وکړه چې دا تکم بابا را مدد کینو دې چا پیدا کړی دی دا چې کم دنو چې چا تر مدد شوای او د چا منت تکای نو دا چا پیدا کړی دی الله نو چې دا الله پیدا وخت نو چې الله سره صدر کای د ظالم څومره زیاته کای نوکر څوک د مالک سره صدر کای نوکر خو څوک د مالک سره نه صدر کوي نو ته څنګه چې کمنو د الله مخلوق د الله سره څه کوي ای صدر کوي والذین من قبلکم او هغه کسان چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ شرک نه لعلکم تتقون دا د عبادت فائدہ ده په دنیا کې به دا فائدہ شي چې د شرک نه بچ شي لعل امید د پار راضی خپل معنی دا چې لعل امید د کې دي چې دا څه وکي نو الله رب العزت پکې شک دی چې وی لعل کې دي چې دا څه وکي شاید چې دا څه وکي د څنګه مطلب دی ځنې عالمانو د لعل معنی دار چې د دې د پاره دا دلایل د دې د پاره بیانېږي دلته بدل لعل معنی کې دي شي نه کوي او سو کوئی د لعل معنی د یقینا لعلکم تتقون یقینا چې تاسو بزان بچ کې د شرک نه چې داو منئ درې مدا دا چې لعل په خپل معنی ده د الله شک نه ده خو د خلکو په منلو کې څه ده شک ته څوک د دلایلو نه فائدہ اخلي څوک د دلایلو نه فائدہ نه اخلي نو قران کریم خلکو ته بیان کړي نو څوک ومني او څوک ونه مني لعلکم تتقون خایي کی تاسو سره دا خبره چې ځان بچ کړي شرک نه مناسب دا ده چې دلایلو نه فائدہ واخلي او ځان د شرک نه او د دوزخ نه سکی دریم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا اغه ذات په چې کړي دا تاسو لرزم کا فرش بسترا خکات ازم کې تو ګورا او سما ابنا او اسمان دلا ګرځول لري چاتم دا الله په شان ته خو اچام زیارتونو ته درگاهونو ته بوتانو ته یا ول لیډر ته او یا چې کمندونو وزیر ته دې ته خو چا د خدای په شان ته ویلي نه دي نو قران څنګه وی چې فلا تجعلوا لله اندادا مگر دوی الله لرا د الله په شان ته نور اصل کې د الله یو صفت بل چاله ورکول دا هغه ته خدای ویلی الحمدلله کې موږ له وضاحت کړو د الله رب العزت ټول صفاتونه نه ټول نه چې د الله یو صفت هم بل چاله سکی ورکه بلکې د صفت یو حصہ هم سکی ورکه لکه فل اختیار رچاله فل به وي کنه تاسو په جواب ټول اختیارات د چا دي دا الله دې چې څوک یې منع کولای نو که د ځمکې په حصہ کې ټول ځمکه کې نه د ځمکې په یو حصہ کې یو سړی دی یو زیارت دی یو مړی یا د ژوندۍ فل اختیارات اومني دا مطلب چې د د ګفت بدلیدلې نشي خدای خدای کنه په دغه قضا کې څه کو پوه پرې شوي علم غیب صفت ته چا دی دا الله دی په پټو باندې یکی आवाज الله پويږي بل څوک کيو سړی دا وي چې ټول پټ نه خود دې ثوابای کلی د دې چې کم پټ غیبونه دي او غیب دي غیوبات دي پټ خبرې دي د خلکو پټ رازونه دي نو هغه چې کمندونو جوړه باباګانو لسکړي دي ورکړي ټول دنیا والا نه خو صرف د دې لګي سوا په دې نشوي کنه نو دای د صفت یو حصہ چاله ورکړه مخلوق د صفت یو حصہ د الله یو د صفت یو حصہ بل چاله مخلوق لا ورکړه نو دا داسې شو لکه چې دوه تخدای وي اوس په پونه شوي نو دا څه په خلکو ډیر کړی کنه نو الله فلا تجعلوا لله اندادا مگر دوی تاسو الله لرا دا الله غون تک نور دنیا کې خدا نه و چې موږ ته د چا په شانتي وایو او قیامت کې به بیا منی سورته شعرا و نه وی کوي اذا نسويكم برب العالمين مشرکان به خپل وي تاسو مونږ د خدای برابر کړی وي تاسو مونږ د خدای سره څه کړی وي برابر الته بیا خپل وي چې اذا نسويكم برب العالمين اکفاء من الرجال تطيعونهم في معصيه الله په دې بني آدمو کې داسې غونته خلک الله سره برابر کی چې تی په ګناه کې منی اوس کې چې هغه درته وای دا معنا به تی منی چې هر سره ته وای د ګناه حکم درته هم کې او توای چې وسو کو یرا ډر دې دا اوس مونږ ته وي خپته چې دا شی څه دی ناروا دی خو ډر دی یا رسول کو نو دک تا د خدای سره څه کو شریک زما په خبره باندې جوړ پوه نه شو فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر دوی چې کمندونو د الله رب العزت سره د الله غونته کې نور وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې هر څه کوونکی الله دی وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ په دغه تیرو خبرو چې دا کارونه څوک کوي الله کوي نو خار ته پته را چې دې کارونو کوونکی څوک دی الله او بیا یې لګیای او دا الله خلاف کوي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا دلائل هغه بیان شو اوس دلیل وحی ذکر کړي یاره جی من به دا خبره منلې و چې عبادت صرف د چاو کوي خو دا ستا ذاتی رائے ده دا څه د ځان وای هسې وای چې الله ویلی دی الله ویلی نو کدا الله تعالی ویلی وی نو موږ به څه کړی وی مانلې وی خدا ته د سوای دا خبره به موږ منلې و خدا ته دو ځان نه وای جواب چې دې ځان نه وام کنه ما خو به دلیلونه پیش کړل سمې پیش کړل دلیلونه نو تاسو ناران شي په خپل شرک لکه څه پیش کړئ ما په توحید باندې ټوس دلایل تکړل پیش نو تاسو چې وایي چې را مدد څه د بل چا حق دی او عبادت بل چا له کیږي نو زین ناران شي او تاسو چې کمندونو په دې خبره باندې لکه پیش کیږي راوړ یو صورت من مثله د دې پشانته چې د دې پشانته یو صورت نو راوړی په مثلیت باندې تاسو په نو شما آیات حل کو دا آیات فاتو بصورت من مثله یا دا چیلنج دی یو توجیه او یا مناظره ده نو څه شي په اسانه خبره کنه چیلنج تاسو وایي چې د ځان جوړي زه خو ان پړم سبق مې ویلې نه دی نبی علیہ السلام کو سبق نو ویلې کنه ان پړم ما داسې کتاب پیش کو عربی کې دی ناران شي تاسو داسې کتاب راوړئ تاسو دا چې کتاب څه کوي نو دا د نبی عليه السلام معجزه شو د معجزې څوک مقابله کولای د معجزې څوک مقابله کولای دا قران څه ده معجزه او د معجزې څوک مقابله کولای او الله رب العزت هر پیغمبر له معجزه ورکړي وا خو هغه د پیغمبر د وفات سره او د دور د ختمېدو سره څه شوی دا ختمه شوی دا نبی علیہ السلام له داسې معجزه ورکړي دا چې نبوت دایم همیشه د پاره دی نو معجزه هم څه شي همیشه د پاره چې څوک د نبی علیہ السلام د نبوت دعوت ورکړي نو هغه سره څه دا معجزه داعیلا معجزه وکړ دا دا امت داعی امت ته تبلیغان ورونو نه ورو کنه د نخل می نبوت په صدقه کې مونږ ته کار ملاو شوی دی چې شي دعوت نو دا امت داعی امت ته او هر داعی له معجزه پکار ده هر داعی له څه پکار ده معجزه پکار ده نو د پیغمبر امت داعی دی نو د سره معجزه قران دی د دې وجنا قران والو له پکار دی چې دوی دعوت ډیر ورکی او دعوت والو له پکار دی چې قران ډیر ځکی خبره باندې پوه نه شوې دا یو تحریکونه دي دا چې د بدعتيان به کې منځ کې چخ چی ویني یو بل نه جدا کوي دی لا تبلیغیان او پنځپیریان یو شی دی بالکل یو شی دی په دا کې دا دا دا دا دغه چخ چې وی کنه دا بدعتیان دی په کې خپل غرض کوي د بل بوګه باندې ټوپک دی مخې لنی شي راتلې د سترګې سری کې د پنځپیری لري مخې لرا شي خدای شته چې د پنځپیری سترګې دی ویری په دغه خولې راځي ته خیرات ته نو دې نشي راځي نو دې تبلیغي غریب پټو اوګه باندې سګيري ټوپک کیری هغه غریب چې کم دنو او ور دیندار ته خوي او ور دیندار ته خوي نو دې چې کم دنو د بل پوګه باندې ټوپک دی د بل پوګه نه ټوپک نه دی را میدان ته شي دغه شانتي ښکارا راشي نه نشي راتلی نو دا امت داعی امت دی چې داعی امت ته داعی له معجزه پکار ده نو معجزه قران دی نو قران همیشه لپاره د نبی علیہ السلام معجزه وا نو دا آیات چیلنج شو او کا جواب معجزه لا دا د نبی علیہ السلام د صداقت نه خدا د دې مقابله دي سوکو کی د نبی علیہ السلام د موسی علیہ الصلات والسلام مخه تا ساحرانو په لکونو او په زرګونو باندې ماران جوړ کړیو خو چې د معجزې مار سجا وکړه پاتې شو تلقف ما یافکون دا چې د د د د د لارو کوسو خلکو له چیلنج نه ورکړي زائد عرب دانشور ولا فلسفیان ولا لوی لوی کالم نگاران ولا لوی لوی فصیحان او بلیغان ولا هغه له چیلنج ورکړي هغه خلک هغه چې سړی مړ شو مړ کو مړ شو مړ کو نو سامان راوړو هغه کرا ورکو دا هغه سامان دی وی پرې خو دی هغه مړ شوی دی الله دې وبخي هغه وته کې نه چې مې دلته کو الله دې تللی کور کډه پرانستی دی اې کې په ناجان ځای کې چیټ پروتو د امرؤل قیس لونه وی زامن نو هغه وی دا کسان گرفتار کړي په دې زمون داور دې زمون پلار وجل دي زمون پلار وجل دي هغه وته وی وی تاسو سره څه ثبوت دی چې دې پلار ته کړه دي وی زمون پلار ویل دي نو وی کوم ځای ویل دي هغه چیټ راوړو وی دې چیټ کی ویل دي وی دې کیسه دي وسه چلو شو دې دې ور دې څه مطلب هغه وته وی نران شي دې پسې دوی مکاړه جوړه کوي شاعران چې طرف کې دي ورپسې به جوړای وی نران شي دې پسې بل بل بل کړه جوړه کوي دا دا شعر پورا کوي هغه وته وی تاسو څنګه پورا کوي جنکای وی جنکای دا چې خلکو چې دا غي جنکه دومره فصیحانه وي جنکه یې دومره فصیحانه وي او دومره بلیغانه وي دومره تعلیم یافته وي او دا نو چې ګني وسرو جنکو صرف تعلیم کړي آیت تعلیم استو دا داس چې کمنو خلکو له چیلنج ورکړل دي په فاتو بسوره راوړی انعام دی داده پروګرام دی داده نو انجام دی داده مختصر صورت یو طرف ته عاقبت ذکر کیږي بل طرف ته سیرت ذکر کیږي صورت هم نه سیرت هم نه کمال نه مختصر صورت کې ځوړندې صورت مقابله سو کوله یو سړی و تلان دی ولیکل ما هاذا قول البشر دا انسان خبرې دی دا انسان خبرې عاجزو د مقابله نه چې کم نه عاجز شیو نو آیات چیلنج دی کزی د ځان وان نو نر شي تاسو هم د ځان څخه کوي سرونه کته شو سرونه څه شو دوی مناظره ده تو وای چې عبدو ربکم تی رضا نوای جواب ما خو به دلیلونه پیش کړل نو فاتو بصورت من مثله ما چې څنګه دلیلونه پیش کړی دي کنه نو ناران شي تاسو دلایل څه کوي پیش زما دلیل په دې خبره پیش کو چې عبادت حق نه چاره نه الله دې تاسو په دې خبره یو دلیل راوړی کنا چې عبادت دې کمندنو دا حق د غیر الله دی حق د چاره د غیر الله دی دا الله نه علاوه د بل چا عبادت کیږي دا څه وای له وانت کې وګت کا قران کریم په لګه موده کې ډیر خلک رام کړل داسې پروګرام داسې پروګرام چې د نالوستي نوي نا لوستي نا لوستلی کړي او په لږ وخت کې داسې جانساران تیار شي دا سه جانساران څه شي چې هغه سر په تلی کې کیږي سر په څه کې کیږي تلی کې کیږي او دنیا د ظلم په ځای د انصاف نه ډکه کی د بے حیاي په ځای د حیا نه ډکه کی د تیارو په ځای باندې څه کیږي رڼا کیږي داسې پروګرام داسې پروګرام په لګه موده کې په دیر شکال کې دن دن د قیصر او د کسرا معنی خاوري کې د قیصر او د کسرا معنی څه کی خاوري کی داغي برجون راو ګرځيږي فاتو بصورت من مثله دا انقلابي پروګرام راوړي کچا سره یې راو شته چا سره دا څه پروګرام نشته مناظره شو دا انقلابي پروګرام څو پیش کولای مما نزلنا على عبدنا عبد ذکر کړل څه عبد کار په عبدیت باندې کیږي پاجزه باندې کار کیږي قران کریم تعجز شا وزر کتا کا تکبر ختم کا نو علاوه چې کوم نو قران کریم زکه فل ارض الله بری بادشاہ کی الله بری سکی بادشاہ نو آباد سره کار کیږي فاتو بسورت من مثله راوړی چې کمنه یو صورت من مثله د دې قران کریم په شانتي من مثله یاد دغون تکیدان پړنا لکه نبی رسول الله صلوات و سلام چې کم دنوان پړو نو دک شان دې ځان پړنه تاسو څه کوي راوړی فاتو بصورت من مثلی نو راوړی دا صورت چې کم دنو من مثلی دې غونته کې ودو شهداکم من دون الله که په یوازې کار نکېږي نو تاسو وسیم در آمدد شي لوی ځوان عادت شي نو چې سور را مدد کول شي نو دومره سکی را مدد کی ودو شهداکم یعنی تاسو باندې چې مشکلات راشي نو چاته سوای را مدد شه وای بل چا ته سوای را مدد شه نو دام په تاسو یو سره غلې دی مشکل چې د قران کریم مقابله نو ځای په دې مشکلاتو کې که تاسو سره مدد کوئ د الله نه علاوه نو را مدد کوي فلسفیان او فلسفیان ته وایي وادو شهداکم راو بری چې کمنو خپل خدایان خپل الها یا علماءکم خپل مولیان چې کمنو راو بلې من دون الله دا الله نه علاوه ان کنتم صادقین کتا سرشتنی چې دا الله له طرف نه نه نو کاربی جوړ کی شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمایل وی کاربی جوړ کی نو خوند قران باندې کوم ځای نه راوړي ونه شو کنه ته چې عربي خو نه ده کنه ته څه نه ده عربي نه ده یو سړی جوړ کړی و یاره توبه مسلمه کذاب هغه مسلمه چې تاریخ کې په غټ ګاډری مشهور دی مسلمه کذاب هغه ما ته وګوري کیږي الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل له ذنب قصير و خرطوم طويل دا یادو نو خپل متی و طریق خدای درکا دا وی دا ربای د طریقې نه خلاف دا دا ادراک پاغه ځای کې راوړل کیږي چې کم ځای کې هغه کار انتهایی ناشنا وی القارع مل قارع وما ادراک مل قارع چې هغه ذهن ته نه راځي نو چې ذهن ته نه راځي اته څه کوي خپل مزي وځوي الفیل و ملفیل و ما دراک ملفیل له ذنب طويل و خرطوم له ذنب قصير و خرطوم طويل اتی تا څه پته چې تی څه شی دی ناز او ادا به کم ځای نه راوړي نو که قران کریم یو سړی عربي جوړ کړي نو د قران خوان بد کم ځای نه راوړي فاتو بسور ان ودو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی فایل لم تفعلوا یرا چې داوو شي کنه عدالتونو کې چې داوت شي وشي نو داوا کوون کې ثبوتونه وایي چې وې دا پټه زماده نو جج ته نه تاسو کې ثبوت وایا نو چې هغه ثبوتونه وایي نه غبل ته وایي صدا سرشته نو کاغه وایي چې جی داسې داسې خراب خراب خبرو کې نو جج فیصله ووري مدعی پړل او غبل مدعی وړ شو دا بل شو قران دا وکړه او عبدو ربکم یو الله سوکی ثبوتونه چا پیدا کړي پلار دل چا پیدا کړي دی نکل دل چا پیدا کړي دی اسمان زمکا خریص دا چا کړي دي ثبوتونه کړی شو پروت چې کمنو استزا اوري وړو چې دي فبشر الذين نو وړو ته خوشحالي اوري دا قران انداز دی نو فایل تفعلوا ولن تفعلوا کوون ک تاسو دا کار کوون ک تاسو دا پیژنه دا کار فایل لم تاتو بی سورتن فاعل لم تفعلوا نکونه ک تاسو دا کار ان سره ذکر کو نو د دې لګه تم پیدا شو چې ها ها لکه کولې شو لکه کولې شو او بوایو نو پلان کای نو وسته ته بوایو پلان کی ته ایکسپورت ته بوایو برتانیې ته بخاتونه ولګو امریکې ته ولګو کې دې شي چې څه شي لرګو څه کیږي ګرميږي خود دوزخ داسې ور دی چې هغه کافر مشرک ته داسې غوسه دی چې څومره کافران ورته لړکای نو دومره تیزیږي الناس باندې پونه شو وقودها الناس خشاک داغي دي خلق چې څومره انسانان ورته ولینو دومره سکیږي ګرميږي خود انسانانو نه مراد هر انسان نه الناس هغه انسانان چې د اوغ بدون خلافو پوه نه شوي کنه د او بدون سو خلاف والهجارا او غټي چې خشاک داغي دي خلق او غټي نواره غټه نه کنه الهجارا چې کوم د اعبدو خلاف استعمال شوی دا پوه نه شوي کنه هغه غټه چې د کومې نه بوت جوړ شوی چې د کوم خپل شوی وا کوم خلکو په زنګونانو وهلې وا د بابا ګټه د زیارت سزا دا ولې دوزخ ته د ګټې په کې څه ګناه ده دا د هغه سړي د سوزولو لپاره ها دره له اوسه په ځان مخه دنیا کې په ځان مخلې او اوسه مخه په ځان باندې اوسې ګرځاوا دا له اوس کثيري وقودها الناس والحجارة چې خشاک داغي دي خلق والحجارة او غټي اشکالات اشکالات نشته کنه والحجارة او غټي هغه غټه چې د عبودو خلاف شي هوا استعمال شي هوا چې پاغي باندې چې کمنو هغه غټه چې او هغه چې کمنو بینر چې پاغي باندې د قانون سازه د مبارک شلیکل کړیو هو نه شوي کنه چې پاغه باندې د ستر ایوان بالا د مبارکۍ چغې لیکل وي هغه بینر به سره هم دوزخت دي وقود الناس والحجاره سن څه شي د قانون سازای شي جوړ کنه کار ایوان بالا ایوان بالا کې رکن شو په قانون سازای کې رکن شو په شرک کې رکن شو نو واقو د اعبدون خلاف جوړ شو نو په کومه ګټه چې د اعبدو خلاف لیکل کړیو هغه ګټه بم دوزخ ته ځي هغه بینر بم څه ته ځي دوزخ ته ځي هغه ستن بم دوزخ ته ځي دا دومره زبردسته مسله ده چې چا د دې خلاف کړل کومه ګټه د دې خلاف شو هغه ګټه بم څه ته ځي دوزخ ته ځي وقودها الناس والحجاره خشاک داغی دی خلق والحجاره تو غټي او عزت للکافرین تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره د کوم کافرانو لپاره چې د عبادتونه سکی تیار کړی شوی دی د پاره د انکار کوونکو دا خلکو چې هغه چې کوم نو انکار کوي د لا اله الا الله نه او انکار کوي د عبادتونه وبشر الذين امنوا اوس دا بل ډله تکنا چې کوم خلکو منلې دا هغه له هم لګه تسلی ورکا خو قران کریم مریضان مخکې کې د علاج مو کام دی کنه نو یاره مخکې کړه یاره سکړه مخکې کړه چې مریضان راوړي د خپل غلط یقیني نه شي راوړي انجام دې خراب دی ګوره تباکیږي ګوره را وخت وخت توبه وباسه اوس دی وخت اچ کم خلق هغه منلې وا نو بشیر الذین آمنو خوشحالی ورکا کسانو ته چې ایمان راوړل دي په کومه مسله را لګون ته کې د بقره کې ما سره لګه گزارو کوي دا اعتراض چې صورت دا به داوی سره څنګه لګو کنه ایمان کفر بشارت تخویب هغه ټول چې کمنو موږ داوی لرا خلاصو داوی لا چې لګه غونته کې اجراو شي بیا نور تاسو پوه شي خو لګ غونته کې نو بشیر الذین آمنو خوشحالی ورکا کسانو لرا آمنو چې هغه د زړه نه منلې و مسله چې او عبودو دا مسله چې عبادت پر یو الله کو دای منلې و وعملوا الصالحات یوم الکونک هغه عمل چې ذریعہ د الله د نزدېکت وا د زړه نه د الله عبادت منل او توحید منل او پاندامونو باندې د الله غلامی کولا د بلچای وامل الصالحات یو عمل کو نیک نیک هغه عمل ته وی چې د شریعت مطابقي چې د شریعت نه خلاف یې هغه ته نیک نه وای او سوله خوشحالي ورکا پدې ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار دا یو مسله وره دا نه ده چې د ایمان والو د پاره او د نیک عمل والو د پاره صرف ګری جنت ته په دنیا کې ولې شي دا نه په دنیا کې خود قران اصل نظر چاته دی د آخرت کامیابی ته دی اصل کامیابی د سزا د آخرت ته نو دی وجه د دنیا غ دومره نه ذکر کی وی څه نه چې لالچیان شي نو ډیر ډیر د جنت زیره وي یعنی دا نه چې ایمان والو لره او د عبدو والو لره په دنیا کې څه نشته من تحت الانهار د خپل عمل نتیجې دي کنه اوس د غبین په شکل کې د پایو په شکل کې د وبو په شکل کې د شرابو په شکل کې دا خپل عمل ملاويږي من تحت الانهار کله ما رزقو منها من ثمرتن هر کلا چې ورکړې شي د دې نه من ثمرتن نه میوه نه رزق نه پاره د خوراک قالو نوای بدی هاذا الذی دا واغدی رزقنا من قبل چرا کړی شوی مونږ ته لک سات مخ کې په جنت کې لک سات لس بجې مونږ په مالټو کړو او اوس 12 بجې بیا چې مالټي دي نو تو به متشابها د مخکینو او درستانو 10 بجې چې کوم ملاو شوې دي 12 بجې چې کوم ملاو شوې دي ني شکل وسی یو شان کو خوان کې توب بس مالا اذن سمعت ولا عین فوتو به متشابها دیم رزقنا من قبل دا کړې شوې دي موږ د مخکې په دنیا کې دنیا کې موږ مالټي وی ها ووتو به متشابها شکل به د دنیا په شانتی دا دنیا کې الله په ټو سټیټ را لګل چې د خوراک چل زکی ګنی بیا وریال د چې کمندونو د کیلې او د مالټې سره فرق کوي چې دا څنګه خروج لکه دا خو دلته ته صرف راولې کې چې یو چک مک ووا چې لږ د خوراک تر سکی ځکه ګنی بیا به امو او نشپاتا دې دواړو کې بل څه فرق کوي دا څنګه وکړو رزقنا من قبل اکل شی مونږ ته مخکې په دنیا کې من قبل مخکې او تو به متشابها ورکول به شي د لره همرنګ د دنیا یا همرنګ د مخکې نه یوازې خو یو الله خون کین هو زنانو باندې چې دلته دنیا کې کم ګندګي وغیرہ راځین دا غینه وسوي پاکي او مطهرتن پاکه ساکي حسدګری به هم نوي یو بند بل بل سره سره حسد کوي التبا یو سړی کم از کم او یا خزیوی او یو بل سره بغض او حسد نوي مطهره او زنانو کې بغض او حسد ډیری نوې د کینو نه به بالکل پاکي وي مطهره او د مینې نه وړه کی وي د مینې نه بسوي ډکی وي چې دې را رواني نو ورته وچغه وای نه نو راضیات فلا نسقط ابدا نحن الخالدات فلا نموت ابدا دای وو ته جنت په دروازه کې ولاړی وي او استقبالیه نظم وو ته پیش کړي استقبالیه نظم وو ته پیش کړي وی نحن الراضیات فلا نسخط ابدا مون خوشاله یو چې تبا خپن شو د دنیا خود شون پړسي نا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا د دنیا کې د پاره خلک سوال کوي چې الله کله به اخلاص دی کما نحن الخالدات فلا تکمنو نموت ابدا من به همیشه یو من باندې مرګ ناراضي توبا لمن کان لنا وکنا له نو مبارکی دا غچال را چې د چا په قسمت مونږ یو څوک زمونږ په قسمت ته څوک زمون په قسمت الله له ټول مسلمانانو مؤمنانو ژوندو مړو ټول ته چې کومو جنت نصیب کړي ولهم فی ازواج مطهره نو کار څه برابرۍ خو کله ته وایي چې یا کم تک ګر کو خالی کھرو چې یا کم تک وای ګر کو خالی کرو چې یا کم تاریخ پورې کور خالی کا نو وایي فکر هفته تلخ کند جمعه اطفال را وې د خالی د ورځې فکر د ماشومان جمعه ترخه کې وي سبب بیا سکول ته ځو کنه نو کدا د وتو غمین سړی باندې باغ جنت ور سکور کی ویزا جان دغه وراوړي مرګ او هغه د جنت او د دوزخ په منځ کې حلال کی وی هم فیها خالدون